باب احکام النون الساکنه والتنوین دا ټول احکامات تاسو ویلي دي بس صرف څه کوي معنا یې اوري احکام تنوین و نون اربعه احکام د تنوین او د نون سودی سلور تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي وهي تكون في اسم أو بأن النون چې بشک دا نون چې کوم ده ساکنتون دا نون ساکن راځي اصلیه اصلی راځي دا شرح نه ده دې شرح دا څه کار کړي چې قسم یې خوړل چې د یو ګران ټکی معنا به نه کوم پوه شئ احکامات د تجوید راغستې دي او د شعر لاندې لیکلي لکه مثلا د نون ساکن ده کنه نو د بل کتاب نه د نون ساکن احکامات د شعر لاندې ولیکي الکه اول شعر هلکا په دې ټول شعرونو کې ته چې تا وګوره کده ویلي چې عرفوهما معنا دا ده د اصلي معنا دا ده تثبت معنا دا ده دا شرح دي قد عرفوهما بان النون چې بشک دانون چې د ساکنه اصليه نون ساکن راځي اصلي راځي تثبت فی لفظ و وصل دا ثابت وي په لفظ کې او په وصل کې نون ساکن سی تلفظ کې وي او وصل کې وي ثم خط موقفي دا یا داسې و ثم خط موقفي په خط کې وی پس کې په خط کې دا تنوین لیکل شوی دا نون ساکن یادو موقفي په وقف کې می اے ماته وګوره تثبت لفظا ووصلا وخطا ووقفا صحیح شو دا مطلب شو وهي وفي وسط ترا وطرف دا نون ساکن په منځ کې مرাজি او په اخر کې مرাজি الکه د نون ساکن تعریف درلو کو کنه اے نون ساکن سکون اصلي دا دا نون ساکن سی دا اصلی وی ثابت وی په لفظ کې په وصل کې په خط کې په وقف کې په اسم کې مرাজি په فعل کې په حرف کې قاعده کې داغي مثالونه ذکر دي زائدة چې زیاتی راځي زائد وي نون ساکن خو اصلي وکنه او دا زائد وي زیاتی وي معنا کدا لري مشي کلمه به خرابي کینا فی آخر الاسم فی آخر اسم کائنه او په اخر د اسم کې کائنة معنی موجودة په اخر د اسم کې دی موجود وي تنوین په اخر د اسم کې راځي هر چې کم فعل او حرف کې تنوینونه راځي دا غیزان ته په نحو کې تفصیل دی تاسو دې کې څنګه عبارت ته تاسو کوم کتابونه دي تاسو بو ته ها کلا ثابتیږي په لفظ او په وصل کې ولا تثبت فی الخط وفی الوقف کلا نه ثابتیږي په خط کې او په وقف کې کلا څه مطلب کلا په دې دواړو کې صحیح شو دا پیریډ ختم شغې نه پس تما سره ملاو تا والد څه زرنګو کم چې یا په سبق وایا یا مر علیګا د سار لس بجې را روانې د ماخام نه د ماسپخین دغه ټیم د 15 منټه پاتې یې تراله دا خو د زور شای نه چې نشي ویل سره راځي ضرورت نشته چې موږ له پیرډ خراب وای بل هم موسم د غال له والد څه چې کار لږه ته سوره فلیټ زیت تاسو ته وکړه په خپل ټیم مې مخکې تلې شي او راتلې شي احکام تنوین و نون اربعه کتاب در سره نشته احکام د تنوین او د نون سلور دي اظهرهما من قبل همز الهاء د دې اظهار کا مخکې د همزه او د هانا چې په یو کلمه کې نون ساکن او دا ينمو حروف په یو کلمه کې نه ذکر شوی او اقلاب وکړه د دې دواړو د څه شي د نون ساکنو د تنوین میمن په میم سره په میم بدل کا قبیل الباء مخکې د بانا واخف قبل فاضل الهجاء او اخفاء کا په باقی حروف هجاء کې اخفاء کا په باقی حروف هجاء کې ا باقی حروف هجا کم دی. صف ذا ثنا کم جا د شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما پدې کې د هر کلمې اولنې ټکي د حروف هجاونه دي صف کې صاد ده ذا کې ذال ده ثنا کې ثا ده او کم کې کاف ته الی اخره پوه شوئ که نه باب التعریف اوس تر لږ دی یو یو تعریف کوي د شي د اظهار ادغام اخفاء اقلاب لظهار ان تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف لظهار اظهار چې کوم دی ان تخرج كل حرف دا چې تر او باسه هر یو حرف من مخرج واللفظ بالحرفين حرفا واحدا او لفظ په دوو حروف باندې تلفظ کول په شان د حرف واحده مشدده واو په کې نشته خبره ده نو څو کې واو ده و مشددا تاسو دې کې واو شته غلط ده تاسو دې کې وایي کثان ادغامون بدا چې مشددی په شان د دې دویم دي ته ادغام وای ادغام بدا معنا ادغام ظهر نو تلفظ کول په دوو حروف باندې یو حرف دی ورپسې بل حرف دی او تلفظ په داسې وکړي چې دا دواړه یو شي وجعل حرف فی مکان الاخر یو حرف د بل حرف په ځای باندې ګرځول یو حرف ګرځول په ځای د بل حرف من غنه فيه سره د غنې نه پدې کې فاقلاب دوری نو دا اقلاب معلوم کړی شوی دی یو حرف دی په بل بدل کو غنه دم پکې او کدی تاسو وای اقلاب واما الاخفاء فحال بينا چا سره کینه چې ګوري کنه او په مند ادغام کې قد رواینا د دې مونږه روایت کړي اے تاسو ویلو کنه اخفاء څه ته وایي اخفاء او حال له په مند سکی د ادغام او د اظهار کې نو دی وایي واما الاخفاء فحال بین الاظهار والادغام قد رواینا دې کې سګران شته دا تاسو ټول احکامات ویل دي صرف چې د کتاب د برکت د لپاره معنا وشي نو بهتر ده دې کتاب یادولو تم ضرورت نشته وجه دا ده چې جزریا د شتوفت الاطفال نو دا د هغې نه جوړ شوی باقي کوم زیاتی شعرونه دي پکې نو سړی باب د په بیان د حکم د نون او د میم کې چې کله په شد راغلی نون او میم باندې چې شد راشي داغي حکم در ذکر کړي تاسو دا ټول الحمدلله ویلي وای ان شددت نون و میم غنا که مشدد کړی شو نون او میم غنا وصلا و وقفا دې ته نوم کېده د حرف غني مشدد ته به وې دا نون او میم چې مشدد دی نو دا حرف غنه ده اې که مشدد نی نو هم حرف غنه ده که متحرکی شد په نظر اغله مخفف ته ام حرف غنه ده صرف فرق دومره ده چې هلته به غنه آني شي دلته به زماني شي پنځه مراتب د غنې مونږ ویلي واحذر لما قبلهما ان تمددا او یریګا لما قبلهما د هغه حرف نه چې مخکې د دې نون مشدد او میم مشدد نه راغله ان تمددا دا چې ته اوږد کې هغې لره یعنی د دې نون مشدد او میم مشدد نه مخکې چې کوم حرف راغلی دا چرته وګد نه کې دا څه نه وی چې فاتمهن چې زیارت پورې ختم شي باب احکام المیم الساکنه باب د په بیان د احکاماتو د میم ساکن کې